قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ روژه د برکت او ثوابونو میاشت خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو تلاوت نو خلک یې راټول کړل او غږ یې وکړ ویل همدا زه مو تر ټولو اوچت رب یم اخر الله د دنیا او آخرت په عذاب کې راونیو بېشکه په دې کې هغه چا ته خامخا یو درس دی چې ویریږي نبوي ملغلره بیا می چشلی وای د خوان ل شریعت غږ راډیو اوري ل ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه می واوریدل فرمایلی څوک چې له اطاعت څخه لاس واخلي د قیامت په ورځ به له الله سره په داسې حال کې مخ کیږي چې هیڅ دلیل به ورسره نه وي او څوک چې په داسې حال کې مړ سي چې په غاړه یې بیعت نه وي مرګ یې د جاهلیت دی د نوموړي په یو بل روایت کې دي څوک چې په داسې حال کې مړ سي چې د مسلمانانو له لویې ډلې جلا وي مرګ یې د جاهلیت دی د دې حدیث روایت مسلم کړی دی مینا پرې کړی شوی دا لکه لکه ګلونه دي مینا پرې کړی شوی دا لکه لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د رمضان المبارک د میاشتې څلورمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د مۍ د میاشتې له شلمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو په جلال آباد کې چاودنې په اسلامي امارت پورې اړه نه لري د زابل ولایت په دایچوپان کې د ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ برید ترسره شو د کندهار ولایت په بولدک کې د کنډک چهار قومندان له څلور تنو عسکرو سره قتل موټر یې ویجاړ شو د کابل اداري تسلیمېدونکو منسوبینو ته د عفوې په اړه د اسلامي امارت اعلامیه د افغانستان د اسلامي امارت لخوا د یرغلګرو امریکایانو او د هغوی د داخلي ملاتړو په خلاف د الخندق جهادي عملیاتو په یوه میاشت تېرېدو سره ډېرې بریاوې ترلاسه شوي او ډېرې سیمې د مزدور رژیم له واکه تصفیه شوي او دښمن یې په یوه کمزوري دفاعي حالت کې راوستی چې هره ورځ یې د جګړې په لومړۍ کرښه کې لسګونه عسکر تلف کېږي. دغه امنیتي ځواکونه زموږ خپل هېوادوال دي، خو د تېر ایستنې او نورو بېلابېلو وجوهاتو له امله د امریکا په صف کې درېدلي، امریکایان غواړي چې په روانه جګړه کې د هغوی په نیابت باید افغانان ووژل شي، دې ته په کتو چې د کابل د ادارې د عسکرو او نورو ځواکونو تلفات سخت ډېر شوي او لا به هم ډېر شي او طبعي ده چې خورا ډېرې افغان کورنۍ ورسره د غم او ویر په ټغر کښېني نو اسلامي امارت د اتمام حجت په ډول د رژیم په سبک کې ټولو مېشتو پوځي قطعاتو، ملي اردو، ملي پولیسو، اربکیانو او ټولو منسوبینو ته د هغوی د سر او مال د ژغورنې په خاطر د عمومي عفوې تر څنګ لاندې ټکي اعلانوي. لومړی، د مجاهدینو د الخندق عملیاتو اصلي هدف یرغلګر امریکایان او د هغوی بهرني ایتلافیان دي. تاسو د دې لپاره د مجاهدینو هدف ګرځئ چې د بهرنیو یرغلګرو او د هغوی په لاس د جوړ شوي فاسد رژیم دفاع کوئ. دا چې بهرني یرغلګر او د هغوی په لاس جوړ شوی فاسد رژیم نه ستاسې په خیر، نه د هېواد په خیر او نه هم ستاسې د دین او عقیدې په خیر دی. نو راځئ د هغوی له صف نه په را جلا کېدو سره هم خپل ځان وژغورئ او هم د خپل خدای، عقیدې او خاورې په اړه خپل ایماني او اخلاقي مسؤلیت تر سره کړئ. د دښمن له لیکو څخه د راوتو په صورت کې د اسلامي امارت مجاهدین تاسو ته د عمومي عفوې په اعلانولو سره د سر او مال د ساتنې ضمانت کوي. دوهم، تاسو پوهیږئ چې یرغلګر امریکایان د اسلام، قرآن او محمدي امت تاریخي دښمنان دي. په افغانستان، عراق، شام او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې په لکونو مسلمانان شهیدان کړي. په دې نږدې ورځو کې یې د مسلمانانو لومړنۍ قبله هم اشغال او سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ. چې دا یې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې تر ټولو ستر دښمنانه اقدام و. د اسلام او قرآن له دغسې سرسخته دښمن او محاربو کفارو سره په یوه صف کې درېدل، د هغوی لپاره جګړه کول او د هغوی د اهدافو لپاره خپل مسلمان وطنوال وژل، هغه نه بښونکې ګناه او جنایت دی چې که په دې لار کې ووژل شئ، په قیامت کې به له سخت عذاب سره مخ شئ او د بوش، اوباما او ټرمپ سره به یو ځای د الله تعالی حضور ته درېږئ. نو بناء تاسو باید خپل اخروي انجام او ابدي ژوند ته نظر وکړئ، د ګناه او انحراف له دې ډنډ څخه ځان راوباسئ، تر اوسه چې ژوندي یاست او د الله تعالی په حضور کې د توبې دروازه درته خلاصه ده، له همدې فرصته استفاده وکړئ، په خپلو کړنو پښېمانه شئ، الله تعالی غفور او رحیم دی، ډېر امید شته چې د الله تعالی په نزد به هم د ګناه له عذابه خلاص شئ. دریم، مجاهدین هیڅکله له تاسو دا نه غواړي چې د رژیم له صف نه په راوتلو سره تاسو خامخا بیرته د مجاهدینو په صف کې جګړه وکړئ، بلکې دا غوښتنه درڅخه لري چې د یرغلګرو د دفاع له صف نه په راوتلو سره خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپلې کورنۍ له غم او مصیبته وژغورئ، اولادونه مو له یتیمتوب او میرمنې مو له کونډتوب څخه وساتئ، مجاهدین به له خپلو ټولو امکاناتو سره ستاسې لپاره د هوسا ژوند برابرولو په لټه کې وي. څلورم، د یرغلګرو امریکایانو او د هغوی د فاسد رژیم د دفاع لپاره جنګېدونکو ځواکونو. ایا تاسو نه پوهېږئ چې ستاسې فاسد چارواکي ستاسې وینې او سرونه د خپلې فاسدې واکمنۍ د بقا لپاره څرنګه په لاپروايي سره کاروي؟ هغوی خپل اولادونه او کورونه په بهر کې په مزو چړچو کې ساتي او له تاسو څخه هغه امتیازات هم غلا کوي کوم چې د یرغلګرو د نیابتي جګړې پر مخ وړلو لپاره تاسو ته درکول کیږي. ایا تاسو نه پوهیږئ چې ستاسې فاسد چارواکي هم ستاسې په ژوند لوبې کوي او هم ستاسې تر وژل کیدو وروسته ستاسو د ناموسونو عفت لوټي؟ نو تاسې ولې د دغسې فاسدو او بې مروته چارواکو لپاره هم خپل ژوند له لاسه ورکوئ او هم د خپلو فامیلونو او اولادونو آینده تباه کوئ؟ راشئ د خپل ژوند او خپلو اولادونو د ژغورنې په خاطر، د خپل اخروي انجام د سمون په خاطر، د امریکایانو د ملګرتیا په پرېښودلو سره اسلامي امارت تاسو او ستاسې فامیلونو ته د یوه آبرومن او آرام ژوند بلنه درکوي. پنځم، د اسلامي امارت مجاهدین د الله تعالی په توفیق مصمم دي چې نور هم د یرغلګرو او د هغوی په ملاتړو خپل جهادي ګوزارونه تند او ګړندي کړي، مجاهدین به تر هغو خپل جهاد جاري ساتي تر څو افغانستان په بشپړ ډول له خارجي اشغال څخه آزاد او اسلامي نظام راوستلو ته زمینه مساعده شي نو مخکې تر دې چې تاسو د هېواد د آزادۍ په دې جګړه کې د اشغالګرو په صف کې په بې عزتۍ سره ووژل شئ مجاهد صیب زیاته کړې په جلال آباد ښار کې د کرکټ په میدان کې چاودنه د اسلامي امارت د مجاهدینو پورې اړه نه لري د یاد ولایت د چپرهار ولسوالۍ اړوند ماڼو سیمه کې د مزدورو پولیسو په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه خبر وای په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ درې تنه پولیس مرګوني ټپیان شول دغه راز په یاده سیمه کې یو تن پولیس هغه مهال ووژل شو او درې تنه نور ټپیان شول چې پوسته یې د مجاهدینو تر برید لاندې راغله. د زابل ولایت له دایچوپان ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر پنځه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ په داسې حال کې چې د همدې ولایت لپاره د ګوډاګۍ ادارې د امنیت امیر جیلاني خان د الوتکې په مټ راوستل شوی د هوانونو په مټ برید ترسره کړ په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د یادونې وړ ده چې له تیرو شلو ورځو راهیسې د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې مجاهدینو د دښمن په پوستو بریدونه ترسره کړي چې له امله یې پنځه پوستې فتحه شپږ ویشت تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل اوولس تنه یې ژوبل او ګڼ مهمات یې ولجه شوي دي د همدې ولسوالۍ لپاره د مزدور ادارې امنیه قمندان میرویس خان بیګا ماښام له سیمې نه د الوتکې په مټو وتښتید د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول او قاري کلي په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدور عسکرو په پلي ګزمو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول د یادې ولسوالۍ اړوند د پارچاوې په سیمه کې تېره شپه دوه نیمې بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د پارچاوې په سیمه کې یو تن پولیس د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شو نوموړي له ځان سره یو ثقیل او دوه کلاشینکوپونه هم تر مجاهدینو را رسولي یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې بیګا شپه یولس نیمې بجې د مزدورو اربکیانو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یې دوه تنه مزدور اربکیان وویشتل شول. د بدخشان ولایت کوپاب ولسوالۍ اړوند شخرو سیمه کې اربکی قومندان عبدالقیوم له دوه تنو ساتونکو سره د مزدور ادارې له ناولې سب څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول یاد قومندان وروسته له هغه چې د امریکا اشغالګر هیواد خپل سفارت له تلابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ او دلته د اسلامي امارت مجاهدینو په هېواد کې اشغالګرو او د هغوی د ملګرو په خلاف د الخندق په نوم عملیات اعلان کړل په ټول هېواد کې پراخ بریدونه ترسره کړل متيقن شو چې نور نو په دې ګوډاګي نظام کې پاتې کېدل د دنیا او آخرت له رسوایی پرته بله ګټه نه لري خبروای نوموړی له دوه تنه نورو مسلحو افرادو سره یو ځای د اسلامي امارت مجاهدینو ته راغلی او ژمنه یې وکړه چې نور به د ژوند تر پایه د اشغالګرو او د هغوی د غلامانو په خلاف مبارزې ته دوام ورکوي. د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د مرکز ویش په سیمه کې پرون غرمه یوه بجه د مزدور عسکرو د کنډک چهار د قمندان عبدالله په رنجر موټر د چسپکي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې نوموړی قومندان او څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول چاودنه هغه مهال په مزدور دښمن ترسره شوه چې په سیمه کې له امنیتي پوستو لیدنه کوله د یاد ولایت د معروف په ولسوالۍ اړوند د سالیسیون په سیمه کې مزدور اسکر د بایی په نوم له خپلې مهمې قرارګاه څخه د مجاهدینو له ډاره وتښتېدل د دښمن په تیښته سره ډیره پراخه سیمه او مهمې لارې د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې په قرارګاه کې له مزدور دښمن څخه دوې لږ تخریب شوې شوبلې او ګڼ شمېر نور مهمات مجاهدینو ته پاتې شوي دي یاده قرارګاه له ډیره وخته د مجاهدینو تر وسلوالو بریدونو لاندې و چې بالاخره پکې میشت د پردیو مزدوران په تیښته مجبور کړای شول د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سفرۍ قرارګاه ته څیرمه لومړی د مزدور اردو په پلې ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. وروسته په هغه شوبله چې د پیښې ځای ته را روانه وه، یو بل خښ کړای شوی ماین وچاودید. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. له یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د ارغسان ولسوالۍ اړوند د وام په سیمه کې مزدور عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلې پوستې په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. یاده پوسته به تل د مجاهدینو د وسله والو او لیزري وسلو تر برید لاندې وه چې له امله یې په یاده پوسته کې په ګڼ شمیر مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د دایکندي ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګاه شپه لس بجې یو ځل بیا د الخندق عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته څیرمه د مزدور دښمن په اتو مرکزونو او دوو پوستو مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې د شپې تر یولس نیمو بجو پورې دوام وکړ په پا پایله کې یاد مرکز او پوستې فتحه او پکې میشت مزدور عسکر د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېدل چې د درې تنو وژل شوي عسکرو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي همداراز له مزدور دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ یو کارمولی ټوپک پنځلس د راکټ مرمۍ پنځه زره د کلاشینکوپ او پیکا مرمۍ څلور موټر سایکلونه او ګڼ نور مهمات نیول شوي اوس مزدور دښمن د ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او امنیه قمندانۍ کې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د نهرین په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته چاپه ووهل شوه د چاپې په ترڅ کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت مزدور قومندان حمیدالله له څلورو تنو ملګرو سره ځای پر ځای قتل پاتې په تیښته ولاړل د وژل شویو عسکرو جسدونه په پوسته کې پاتې شوي همداراز له دښمن څخه یو ټانګ یوه دهشکه، یو پیکا ماشیندار، درې کلاشینکوپونه، یو بم افغان، درې مخابرې او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. او وروستی خبر دا چې د کابل ولایت دهسبز ولسوالۍ اړوند ترخیلو سیمه کې د ګوډاګي ادارې په اصطلاح د تروریزم د ځانګړي قطعې په عمومي مدیریت د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې په دغه برید کې د یاد مدیریت ودانۍ زیاته حصه ویجاړه شوه او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښته مګر دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو تشریف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 او یا برابره زیات اجر لري نو باید چې موږ ټول مسلمانان په دې میاشت کې د ژوند ستر مسؤلیت او د انساني خلقت مقصد یعنی د الله تعالی عبادت ته ځانګړې توجه وکړو د الله تعالی په وړاندې په عاجزانه قیام او رکوع او د هغه ستر څښتن جل جلاله په وړاندې سر په ځمکه لګولو ژړا او فریاد او د واقعي بندګۍ او خضوع په امتثال سره باید چې د بشریت اصلي مفهوم او مستاق یعنی بندگی را تازه کړو خپل زړونه د باطلو معبودانو او معاصرو تواغیتو له عشق علاقې او رعب څخه پاک کړو او په زړه کې یوازې د قادر او متعال رب جل جلاله محبت او خوف ته ځای ورکړو دا چې رمضان د خواخوږۍ میاشت ده او په دې میاشت کې ماړه انسانان د وږیو او مفلسو انسانانو له حاله خبریږي باید چې ترحم او خواخوږي یوازې احساس نه بلکې عملا هم ترسره کړو زموږ مسلمان ولس د نړۍ یو له فقیرترینو ولسونو څخه دی د وروستیو اوولسو کلونو څو اړخیز امریکایي اشغال او د آزاد بازار تر عنوان لاندې د ولس اقتصادي زبېښاک په ټولنه کې طبقاتي اختلاف رامنځته کړ منځنۍ طبقه یې له منځه یوړه او ټولنه یې د ثروتمند اقلیت او مفلس اکثریت په طبقو وویشله همدا یوه میاشت مخکې ترسره شوې سروې ښیي چې په افغانستان کې څلور پنځوس فیصده خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي دې وضعیت ته په پام سره د هر وس لرونکي هیوادوال ایماني وظیفه ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې د غریبو او بیوسو کورنیو د حال پوښتنه وکړي له هغوی سره د خوراکي موادو د ژوند د اولیه توکو د مریضانو د علاج او په نورو برخو کې مرسته وکړي څرنګه چې د روژې فلسفه د نفس کابو کول او له هوسونو شهواتو او نفساني سرکشیو څخه ځان ساتل دي، باید چې د خوراک او څښاک غوندې د ژوند په ټولو اړخونو کې د نفس مهارولو ته متوجه و اوسو، له ناروا کتلو، اورېدلو او د نامشروع خبرو له کولو څخه ځان وساتو، د خپل عمل د کنترول او اصلاح سره سره باید خپل عکس العملونه او د نورو په وړاندې چلند مو هم باید په هغه معیار برابر وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راته ښوونه کوي که داسې وکړو نو بیا به مو د دې عظیمې میاشتې قدرداني کړې او حق به مو یې ادا کړی وي روژه د برکت او ثوابونو میاشت پرشته زما مصطفی د شرات غږ رادیو درنو او محترمو اوریدونکو خوږو مسلمانانو ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله ده د روغ صورت او خوشحاله ژوند درلودونکي یاست د روژې په مناسبت د ځانګړې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ روژه مبارکه د رحمتونو د ورښت ورځې دي. د روژې مبارکه میاشت په درې برخو ویشل شوې ده چې لومړیو لسو ورځو ته یې د رحمتونو لسیزه وایي. د روژې د لومړیو لسو ورځو د رحمتونو ښایست په همدې کې دی چې په دې کې د برکتونو او نیکمرغیو له پاسه نور برکتونه وي. مسلمانان په دې پوه دي چې روژه یو روحاني فرصت دی. مګر رحمتونه په حقیقت کې د مسلمانانو لپاره څه معنا لري؟ د الله تعالی یو نوم الرحمن دی. یعنی ډیر زیات رحم کوونکی او مسلمانان چې هر کار کوي نو د الله دغه نوم په کې یادوي نو دا به کومه د حیرانتیا خبره نه وي چې رحمتونه په هغه میاشت کې ډیر را څرګند شي کومې ته چې الله خپله میاشت ویلې ده په یو قدسي حدیث کې الله تعالی فرمایي ای د ادم زویه تر هغه چې ته له ما غوښتنه کوې او په ما تکیه کوې زه تا ته بخښنه کوم او هغه څه چې تا کړي زه یې بد نه ګڼم ای د ادم زویه! که ستا ګناهونه د اسمان تر ورېځو ورسېږي او بیا هم ته له ما بخښنه وغواړې، نو زه به درته بخښنه وکړم. ای د ادم زویه! که ته پرته له دې چې له ما سره شریک ونیسې، ما ته له دومره ګناه سره راشې چې دا ټوله ځمکه به پرې ډکه شي، نو زه به درته بیا هم بخښنه وکړم. ډېر مؤمنان به په دې اړه ډېر وارخطا وي چې روژې ته په داسې حال کې ننوځي چې ډېر ګناهونه په پوهه او غلطۍ ورنه شوي دي، خو سره له دې هم الله تعالی ورته د بخښنې وعده ورکوي او دا هم ورته را په یادوي چې له شرک څخه ځان وساتئ. په پورته ذکر شوي حدیث کې الله تعالی موږ ته دا رایادوي چې هغه جل جلاله الرحمن او الرحیم یعنې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی د الله په رحمت کې راتاوېدل او د جنت غوښتنه خو هغه څه دي چې هر مسلمان یې له الله تعالی څخه غواړي او د هغه جل جلاله له عذاب څخه وېره کوي. الله تعالی فرمايي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره لار چې د الله عبادت په کې وکړي دا ده چې په لومړیو لس ورځو کې په داسې حال کې چې د جنت دروازې خلاصې او د دوزخ دروازې بندې دي او د الله د بندګانو لپاره د الله جل جلاله نه د رحمت د غوښتو ښه وخت او موقع ده تاسو ما یاد ساتئ، زه به تاسو یاد ساتم او زما شکر پر ځای کړئ او ناشکري مه کوئ. دا یقینا یوه غوره یادونه ده چې تل د الله تعالی څخه د مهربانۍ او رحمت دعا وغواړو، فرق نه کوي که زموږ غوښتنه هر څومره وړه او یا هم کمزورې وي او یا که مسلمانان په هر څومره مشکلاتو کې اخته وي، بندګان باید هیڅکله هم د الله تعالی له رحمت څخه نهیلي نشي. د اسلام د یوې بنا په ډول د روژې نیول خپله یو رحمت دی، په روژه کې مسلمانان د ښه صحت لرونکي وي او له معنوي اړخه ډېر قوي کېږي، مسلمانان په روژه کې په ډېرو کمو خوړو هم شکر وباسي او د هغه چا په حال خبرېږي چې له دوی لږ لري او یا هم دومره بېوزله وي چې د روژه ماتې لپاره ورته د اړتیا وړ خواړه هم نه پیدا کېږي روژه د مسلمانانو لپاره یو چانس دی چې په هغه څه شکر وباسي چې الله ورکړي او د هغه چا له حاله خبر شي چې له دوی یې حال خراب او له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. مګر الله تعالی له دې هم د زیات شي وعده کړې ده، هغه فرمایي، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای مؤمنانو! روژه پر تاسې فرض شوې لکه څرنګه چې په تېرو امتونو فرض شوې وه، ښايي چې تاسو پرهېزګاره شئ. يقيناً روژه د مسلمانانو لپاره د الله يو تر ټولو غوره ډالۍ ده چې خپلو بندګانو ته يې ورکړې او د روژې دغه ټول برکات او رحمتونه به موږ هلته لاس ته راوړي وي چې په صحيح توګه او لکه څرنګه چې لازمه ده د الله تعالی بندګي وکړو. د روژې لومړۍ لس ورځې لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د رحمتونو د ورښت ورځې دي او الله تعالی خپل بې انتها رحمتونه په خپلو ټولو هغو بندګانو وروي چې ښه عملونه کوي او د نیکو عملونو بدله په څو برابره زیاته ورکوي او حتی الله تعالی په دې ورځو کې هغه چاته چې غافله او بدعمله دي او په صدق توبه وباسي بخښنه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي، الله تعالی فرمايي، د آدم د زوی هر عمل د خپل ځان لپاره دی غیر له روژې څخه، روژه زما لپاره ده او زه به یې بدله ورکوم. په حقیقت کې د روژه دار د خولې بوی الله تعالی ته د مشکو له بوی څخه غوره دی. په دې ډول بې اندازې اجرونه او ثوابونه به د روژې په جریان کې ټولو هغو خلکو ته ورکول کېږي چې یوازې د الله تعالی عبادت وکړي او په اخلاص توبه وباسي د روژې میاشت لکه څرنګه چې د نورو عباداتو لپاره ښه موسم دی د جهاد د ستر عبادت لپاره هم ښه موقع بلل شوې د اسلام تاریخ په دې شاهد دی زیاتې غذاوې چې مسلمانانو د روژې په میاشت کې ترسره کړي الله تعالی نصرت او بری ور په برخه کړی دی او نبی عليه السلام هم همدا خوښوله چې غزاوې او يا سريې په دغه مياشت کې وليږي. د خپرونې په دې برخه کې په همدې ارتباط د يوه مطلب اورېدلو ته ستاسو پام راګرځوو. نازل کړي رب دغه میاش قران د روژې په مبارکه میاشت کې د جهاد برکت او اهمیت اسلامي تاریخ شاهد دی چې مسلمانانو ډېری فتوحات په هغو جهادي معرکو کې ترلاسه کړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کفارو او د هغوی د همکارانو په وړاندې ترسره کړي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر حرص او کوښښ دا و چې د فضیلت په دې مبارکه میاشت کې مسلمانان په غذاو او سریو کې برخه واخلي ځکه چې روزه په فرضي عبادت کې یو ستر عبادت دی نو په کار ده چې نور ستر عبادتونه لکه جهاد هم په همدې بابرکته میاشت کې ترسره شي چې اجرونه او ثوابونه یې د نور وخت په پرتله اویا سلنه زیات وي له همدې ځایه وه چې د اسلام اکثره لویې غذاګانې هم په همدې میاشت کې ترسره شوي دي او ډیری ستر فتوحات هم مسلمانانو په همدې مبارکه میاشت کې خپل کړي دي د بیلګې په توګه د بدر غزا چې د روزې پر ولسمه د هجرت په دویم کال کې وشوه د مکې فتحه د روزې مبارکې په لسمه د نبوي هجرت په اتم کال وه د قادسیې معرکه او فتحه د روژې په میاشت کې د هجرت په پنځلسم کال د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په قیادت کې ترسره شوه د اندلس فتحه د روژې په میاشت کې په دنویم هجري سنه کې د طارق بن زیاد رحمه الله په سرمشرۍ کې انجام شو د هسپانیې د زلاقې ښار عظیمه فتحه هم د روژې په مبارکه میاشت کې وه چې په څلور سوه نویا هجري سنه کې وشوه همدارنګه نور ډیر اسلامي معارک د روژې په میاشت کې ترسره شوي چې مسلمانانو پکې لوی لوی فتوحات ترلاسه کړي دي همدا وجه ده چې د اسلام چې د اسلامي امارت مجاهدین هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې پر امریکایي یرغلګرو او د هغوی پر ګوډاګیانو باندې د نور وخت په پرتله د زیاتو بریدونو اهتمام کوي ځکه چې دا یو نبوي سنت او د اسلام تاریخي برم دی متاسفانه چې ځینې علما سو د یونما په دستور پر مجاهدینو د جهادي عملیاتو د درېدلو غوښتنې کوي او همدا د روژې احترام ګڼي په داسې حال کې چې د روژې احترام د جهاد پرېښودل نه بلکې جهاد ته نوره توجه کول احترام دی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدا کار کړی دی